زما عزتمندو حاضرینو اوریدونکو ما تاسو مخکې د سورته بقره د اولی سپاره نه یو آیات مبارکه تلاوت کو پدی آیات کریمه کې رب العزت منګه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه کارنامې او امتحانات چې په کړیو الله نو هغه پوره کړیو هغه سخت سخت امتحانات سخت ابتلاګانې چې په ابراهیم علی السلام راغلی وی چې دا ابتلا په ډیرو کم خلکو راځي په انبیاو څنګه چې پاغه دا امتحان راغلی وو او هغه امتحان نرستو پاغه چې کله دا امتحان راغی نو اغلا الله کامیابی ورکو پاغه امتحان کې الله هغه بری کو هغه امتحانات داغه سو نو د ابراهيم عليه السلام امتحانات بعضی مفسرین ذکر کوي بعضی خلق ذکر کوي چاغه یا لسو یا دیر شو یا شلو ارس چیو یا نکان غستلو یا د سر وختا غستلو یا بار آل خود صفائے د پارا باز کارون کولو دا امتحاناتو په ابراهیم علی السلام کړیو هغه پوره کړیو نو دا هو امتحان نشه دا هو ار سو کوي دا هو غریب کوي مالدار کوي پیغمبر کوي کافر کوي عام خلک یې کوي نو بیا د پیغمبرانو د کافرو د نورو خلکو څه فرق پاتې شو دا خاصو د صفای د پاره کوي امتحان راځي پاکار کې چا کار سخوي مشقت والوي تکلیف والوي نو هغه تکلیفونه او هغه مشقتونو سره کمکار کیږي هغه ته ابتلا او امتحان وایي ویلې که فلانی بابا سخت امتحان دی ډیرو مصیبتونو سره مخ دی په فلانی سړي سخت امتحان دی بای ها مصیبت پر راغله دی او ډیر تکلیف سره مخ دی دا خو امتحان نه دی دا عام چې خلک بیانې لز شل دیر امتحانات هغه چې کم قران کریم ذکر کړی دی مونږ ته او بهتر تفسیر حافظ ابن کثیر ابن ابن عدیم ذکر کلی محرر کې بهتر تفسیر د قران هغه دی چې پایات د قران سره وشي القرآن یفسر بعضه بعضا بهتر تفسیر هغه دی چې د قران پایات د قران اغایات لګي یو ابتلا مختصر ز بیانوما اعظم مقصود تزخفل تر اعظم د بادشاہ متمرد مخی مقابله او امتحان دا دا چا کار نو ابراهیم علی السلام د متمرد او د سرکش بادشاہ نمرود مخی ولال له او هغه ته بیان کوي حدیث کې راځي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر ظالم متمرد بادشاہ مخی صحیح خبره کول دالوی جهادو دا ابراهیم علی السلام کړو ابراهيم عليه السلام دا مقابله کړو دا امتحان تیر کړو سلورم امتحان په ابراهيم عليه السلام راغله او د ملک ملک پرې خو دیو سفر کړو د الله د دین د پاره انی ذاهب الی ربی سیادین زدن کې ما رضا د خپل رب ته په طرف د شام روان شویو شام تلال او هغه بهترین زمکا د عراق چې پای کې د آبادی وا بنگلی وی پای کې داغه جیدادو بادشاہي سلطنت هغه پر خو دا او د سفر هغه ژوندۍ غوړه کړې وا دا امتحانو نن سره خپل علاقه او خپل کور نشي پر خو دی وي هر څه حکم خو خپل کله نه پرېدم خپل کور او جیداد نه پرېدم ابراهيم عليه السلام خپل کله خپل ملک جیدادی هغه پرې خو دی او د الله د دین لپاره سفر کړي او شام ته تلو بل امتحان په ابراهیم علی السلام داو چې خپل اولاد په خوش بیابان کې پرې خودل او داسې بیبي چې د بادشاہ لور وا هغه ولا بادشاہ ورکړوا د پاره د خدمت اسم خزه د خپل خاون خدمت کوي داسې زمکا چې نه پکې وبشتا نه پکې انسان او نه پکې سزرغونه شته د خوراک بندو بس الله په یو خوش بیابان می تا تا خپل اولاد پرې خود دا سو کولې شي مل پریدي علاقه کله پریدي کور پریدي خپل خوګه بي بي په خوش بیابان کې خيستا حسینا پریدي نن موږ په تیار کور کې چار دیوارۍ کې ارس برابرۍ آیګه موږ یواز نه پریدو موږ ما سوتن مول ذکر زم چې کور می سره کور می خوشی دی کور می خالی دی ابراهیم علی السلام پډاګه باندې پریدي هغه بیبي او د आवाज کوي حاضر الا منتکلنا یا ابراهیم په شایو کته دی ویا ما ته الله ویلی دی وای دا چې الله ویلی دی موږ به الله نسپورې موږ به الله نه ځای کوي او حاجر بیبي د خپل بچی تګې شوی او داغه د وبود تکل د پاره اخبیاب له او سرتور سر کله یو ډیرې ته خيږي صفاتا او کله مرواتا اغه منډه الله ته د حاجر دوړه خوښ شوی وا چې نن یې په هر حاجي باندې هغه ځای کې تلل لازم کړي دي، صفا او مروه منځ کې، چې ستا حج به هله تمامېږي چې ته صفا او مروه منځ کې لار شي، په تېزۍ سره بعضې ځایونه دي، ځکه هغه عمل چې الله ته خوښ وي نو په وروستنیو خلکو لازم وګرځوي. نن حاجي خپیبله او سرتور سر په هغه ځای کې د خپل نیا یاد تازه کوي او منډې وهي. خستړې یو سره ستړيوان نه روانې دا امتحان نو ابراهيم عليه السلام بلسخ امتحان داو شپغم خپل ځان ډیر خوږي ها او هغه ور هغه د پاره خشاک جمع کېده چې پدې ګمنګ ابراهيم عليه السلام سيزو ابراهيم عليه السلام بخ قتل چې دا زما د پاره دا خشاک جمع کیږي ما باندې کسی دي سره دا هغه نه د الله دین هغه نو پر خوده کافی دې موږ لره الله او څخه ذمہوار دې الله زما الله زما ذمہوار شاه ته می ذمہوارې فرشتي رالی مختلفه پاوا مقرر وی حکم کو چاوارا ول اور د نوالو وینا په بو فرشتي مقرر غرالی او حکم کا چې په دې اور باندې بوا چې اور ملک وینا یو یو ډیوټي باندې چې مقرره وي فرشته داري په اخر کې جبريل عليه الصلاه والسلام راغی الوی فرشتہ عظیم وای الله حکم کړی چې ابراهيم عليه السلام ته اوس تکلیفي لری کوم فاما الیک فلا تا تم نوې ما زکا زما سوال تا دا دا کافره د حالت د علم علم بحالي حسب من سؤالي زما په علم زما په حال خبر دی کړ دا هغه چاته سره وي چې خبر نه وي الله زما د حال نه خبر دی په دې اور کې نو صدا تا ته ما تا تم نه ما دا سي پیغمبر اور کې دی جبريل ته وینا تا تم نه الله را باندې خبر دی دا سخ امتحان یو میا شور بل شوی ابراهيم عليه السلام باندې او داغه هغه یو ویختو هغه نو ازادي شوی نو سوي چې کوم کپړو کې غرزول او هغه کپړې بالکل داسې روغې وي څنګه چې گزار کړو پاغه اوس په نو رسوي لاسونه او خو باندې تړلو هغه د اوس په رسي سوي وي خو د ابراهيم عليه السلام یو وخت نو سوي ها یو کپړې داغه نوې سوي یو معمولی ذره الله خو خدانو اورم د الله مخلوق دی انبیایم مخلوق دی چې حکم کی داسې شنن کیږي اور باغ ګلې گلزار ګرځي آیو بل امتحان اخیری چې هغه ډیر ګران وي د بچو درد هغه په پلا ډیر سخت وي کله کله ځان ته تکلیف ور کوي خو بچی له تکلیفه نور کوي چې بچي بیماری د خوب نور ځي پلار لا او چې کله هغه بچي نوجوانې ته ورسید نو الله ته حکم وکړو ابراهيم عليه السلام ته په خوب کې خوب د انبیا وحی دا چې انبیا عليه السلام خوب ویني هغه وحی ها خوب کې ته الله حکم وکړ خپل بچي لال کا د دیالو سو سالو سو کالو معصوم بچي هغه بچی ته وای ازنه چې ما ته ګوري او په ما دې تر سره نشي چاره دې داسې سمړونه لګي او ما پر مخې سمړه و پلاره وګوره بچی ته پته چې ما لاله وي الال خیمه خو زما د پلار حکم دی او هغه ته د الله حکم دی دا خره چې اوس ګمنګ دی چې بچی الال و په دې قربانو په دې واس کې کټي کې مونږ چون چرا کول بس په دې بچو کې خو زم سوبیا منو دا خو یو ابراهیم علی السلام چې باچی نه چارغو ډېر کوي ها او دا الله حکم هغه منی دې زمانه کې مشکل وانو ډېر ګرانه ووا ها مینا د بوت اوسم هغه مذبح د ابراهیم اسماعیل علی السلام شته مینا ډېرو منځه الله دې ولمنګوږي او چې کم تری وی الله دې سفر په خیر کی الله یو تر ټول کارونه او ټول واجبات فرایض احکام دوت الله د حج سان کی نو دا یو لوی قربانی وا دا غي پیوس کې چکل هغه سم لاو ا پړ مخه سال استره کې پټه کړي نو ها جبريل راغه او الله اکبر الله اکبر ابراهيم عليه السلام د چړې الله لګم خو ته پته جو ما پلار الله له وی الحمدلله چې الله لګم د الله لپاره سورا خسته کلمات دي ها انبیاء علیه السلام د الله لپاره خپل ځانونو قرباني کړیو انبیاء علیه السلام د الله لپاره خپل بچو قرباني کړیو انبیاء علیهم السلام د الله لپاره خپل کورونه او جیدادونه او زمکه او ترونه قرباني کړیو دا امتحاناتو دا ابتلا وا چې په ابراهیم علی السلام راوستو فاتمهن نو هغه پوره کړیو بل ځای کې راځي ابراهیم هغه ابراهیم علی السلام وفا چا د الله احکام پوره کړیو الله دې زمنګم دالو یا عظیم قربانی انبیاء علیہ السلام ګورا هداغه قربانی او چې کلا هغه بچي علالو فورا الله حکم جبريل ته وکړ زر ګډ بولا حسن چې ابراهيم عليه السلام ډېر جوش او جذبه کړي په حکم منلو کې او هغه بلم ډېر جوش کړي حسن چې دا بچي الله لکی الله سره مهربان دی او زر ابراهيم عليه السلام د چړې لاندې جبريل هغه ګډ نږدې کو او هغه لال کو داغه مقصد دا او سره کې خو پټې وي چې زما خپل بچي لال کو او د سترګو نه اوخ کنه وته شي بچي پس الله حکم او چې سترګې پرانستي وا بچې نه غدرې دو او په وس کې یو یادو ګډان زبشي الله وی ان هاذا لهو البلاء المبين دا لوی امتحانو صفات کې راځي دا امتحان دی لوی امتحان دی چې سړی بچی ته ګوري د دولو سو دیالو سو کال معصوم نه اوس جګړه کړی نه اوس سر نور پروګرام ډیر ګران او ډیر محبوبي ورتا روستو خدا چې وادو کی بچی پیدا شي عزت خبره تاویل ماویل پکې راځي خو په دا وخت کې بچي ډېر ګراني پلار ته هغه ګران وخت کې هغه الله او توي خپل بچي لبیک او کلمات وې دا زمونږ او تاسو مخه ته چې کومه قرباني را روانه ده نو دام داغه یو نعم البدل له چې الله وې داغه په وس کې پتا سما ستا مرتبه ته نه رسیږي هغه دا مشری نه ورکوم ظالم ته الله نه ورکي ظالمان که دا خو تا ما مشر کو دا الله په نسبانه مشر هغه سورې چې دا الله په دین باندې مایندې دا الله د دین په وجه ته تکلیف رکاوټ ملاو شو او پاغه باندې کلک دی هغه مقتدار دی یو هماو تای جوړ کو دا زما استاد مشران دي دا الله مشر هغه دی چې دا الله په دین باندې هغه ته رکاوټونه مسائل تکالیف ملاو شو په هغه باندې کلا کړی دا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کارنامه وا داو کارنامه مختصر بیان کړی دا امتحانونو غا نو قربانی یو بهترین عملو قربانی یو داسې عملو چې حنن په منګ او پتاسو قربانی لازمه شوې ده د دې قربانی په لازم په چاله مخکې ما بیان کړو چې صاحب نصاب وي نصابي چې دو نصاب والے د 2.5 تولې د سپینو زرو یا د هغې قیمت د هغه سره وي کال په تیر شوی نه دی لازم په کال نه دی په دا وخت سره پیدا شوی او د نورو حاجتونو اصلیو نه دا د سره سیوای دي په د قربان لازم نه بس د قرباني په باره کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام نه نقل بی بی عائشہ کوي رضی الله تعالی عنها غوي چې نبی علی السلام موږ ته وی که په دا غرض باندې یو انسان کروڑونو روپۍ اربونو روپۍ قربان کی او قربانی په واجب وا نو د دې قربانی په وس کې دا غنه اربونو روپۍ نه قبليږي ټیک ده قبول بشي دا غي ځان له ثواب دی خو چې کومه فایده د قربانی دا هغه دل نه ملاوي نو لوی ثواب دی بلکې حدیث کې راځي نبی عليه السلام صحابه ته وی په اړ یو وخت باندې د ساروی د قرباني چې سوره وخت دی په هر یو وخت بدله نیکی ملاوي صحابه عرض کو من من صوف حضرت په وړو به ملاويږي لکه دې ګډو باندې وړي وخت نه نبی علیہ السلام په هر وړی باندې یو نیکی دا اجر دې سب سوچ کوو دا یو بهترین عملو خو په کار دارې چې منګه په سي طریقه باندې وکړو نو شرکاو خیال ساتو دا چې مسلمان وي آزاد وي مقیم وي مسافر باندې قرباني نشتا چې غلامي باغ قرباني نشتا په ثوابونو باندې دا مخکې مونږ ویلو چې یو کور کې بلا کسانو چیږي ورونه خويندې پلار نسی نکاح او د ټولو پروګرام شریک دی پروګرام یو کس لاس کې دی نو پاغه ټولو طرف نه یو قرباني چې پلان نګو کی هغه کافی کی او چې ټولو پروګرام شریکی پیسې په یو لاسي او که چیرته ارس غزان نه پروګرام ار یو صاحب نصاب ځان لا ګرځیدلې دی نو بیا په هر یو باندې قرباني سره لازم ده چې د ار یو سره دوره پیسې وی چې د 2.50 د سپینو زرو تولو قیمت د سره وی ځان لا او د لاغي مالک رې ځان لا نو په ځان نه قربان دالې مړه هغه خپل اختیار لګ لګ پیسې کا جمع کړې دي لاټي به غسته پیسې جمع کړې چې ته پس کې خو دي پس کې چلې ځان خپل تر ورور دې خبر نه یو رورم بل رورم بل نو هغه باندې ځان ځان قرباني سره لازم نه ځکه صاحب نصاب ګرځیدل دي دارنګه قرباني په کوم سارو جایز وا نمونږ ویلو په غویانو په میخو بعض خلکو د میخو قرباني صحیح نه ده نه څنګه چې د غوا قرباني صحیح ده لارنګ د میخي قرباني هم صحیح ده بل دا تپوز د حضرت نشویو چې مذکر بهتر دی په قرباني کې او کا مؤنث ماده غوا او کوغه بهتر دواله دي خبره او که چیرته مونس ماده ملاو شونه بهتره ده د سخینا غوا یا سخی چې قوي هغه بیا سره بهتره ده قیمت یوي نو کوشش دا وکړه چې ماته پکې مونس ماده ملاو شي خبره ده نه نه یو سره دی چې پسخینه کیږي استاد یې خبره کړې چې په غوي نه کیږي دا خلکو بیا یې معمولی هغه خبره سه بیا لکې تړي نه ار یو باندې کیږي خو کدواله تا ته داسې مقابله کړه ریټم د دوالو یو دی خایسم دوالو کې یو شان دی نو پای کې بیا کم سیز بهتر دی ا مونس ماده خوش دارنګي مکرو کیږي قرباني او سره کړو ته شریکي ځان سره خو به تر نه ده بای چې تا قرباني کوله هغه سره تا په کار ته پوس کړو وې کنه تا هغه سره د سلورو کسانو د پاره او بیا به کې دوه کسان نور ځان سره شریکي چې ما باندې پیسې کمی راشي ایسه کم راشي نو دا تا د پیسو لالچ وکړه او چې نیت دی خراب شنو دی کې نه دی وجران ټول نو کراهت ذکر لري الله ته خوښ دغه شی نه دی نو هغه شی په کار ده چې الله ته خوخي دا په کال کې یو ځل دا قرباني ده سپه ته کې چې آینده کال ته ژوندې پاتې کیږي او کومه نو لکه د بنی اسرائیل غوا به نه جوړو چې پس کې یو غوا څنګه دا او دا پس یا داسې زناور چې هغه په دشتو میرو کې اوسېږي د چا په ملکیت کې نه لکه دشتو بیلو کې اوسېږي او سړي ته ملاو شو هغه قرباني نه کیږي ها په دشتو کې وحشي زناور خارښتي زناور په هغه باندې قرباني نه سي کیږي د دې بیا اقسام دی علماو ذکر کړی دي نو په کار دادي چې سوره شرکا شریک دي پنځه دي شپږ دي او دي وونه سوا خوشتنه اگر چې په یو روایت کې اتر راغلي دي خو روایت هغه منسوخ شوی یا روایت کمزور دی وو پورې قرباني هغه په وو کې راغلی خو چې هغه شرکا وواړه پای کې څوک شیعه نه عقیده غلطه نه شرک پکې نه نور یو ګندا عقیده چې عقیده په لحاظ د توحید والوي موحد وي اصل فتاوا پنځه سوا نهم جل وم جتا 509 صفحه په اووم جلد کې لیکلي دي مونږ خو دا عیب نقصان لرو خو د ملګري احتیاط نه کوو چې دا عقیده څنګه ده د عقیدې د عالم ډېر پکار دی چې زما سره کومې عقیدې باندې انسان شریک دی د قرباني عمر په باره کې ما ویلو چې ولو کې ساروي چې د یو کال برابرۍ ولو کې ساروي کم لکه ګډ پیسه ګډه چلې چې د یو کال برابرۍ کړي کې یو رس کمې قرباني پینې کیږي هو یو ګډ دی چې هغه د یو کال د ګډ سره برابر شو د شپږو میاشتو دی نو هغه د خصوصي سره په ګډ کې دی په چيلي کې نه دی چې دې چې شپږو میاشتو وي مړه چې شپږو میاشتو چيلي باندې کول او تاجر خو ارزه خرڅې پتا باندې او زی مواري مړه چې دې په شپږو میاشتو هم داده د چيلي عمر به کمی او قد به سوایا غټي ګرځي نو دا د شپږو میاشتو خبره واوري دا پس کې دا دا صرف په ګډ کې ده ګورې ها ګډه کې هم نه ده چیری کې هم نه ده چیډوکۍ کې هم نه ده شپږ میاشتې صرف په ګډ خو هغه ګډ چې د کال د ګډ سره بالکل برابري دی خو تا د کال ګډو برابر وروړي دی خو د شپږو میاشتو چې دواړه خلک نه پیږي د کال رقم دی او کو د شپږو میاشتو نو دا تخصیص راکښته د قرباني یو سړي قرباني واغستا او دا غنه قرباني په سوجه پاتې شو سوجه پاتې شو هر وجه چې پاتې شي را قرباني سبا دې بیا سکه هغه د قرباني راځي تلاله نو دې هغه قرباني به خرڅي او داغي قیمت به غربا او تور کوي اب استعمال کې ځان ته نشي راځي زموږ قرباني لا د غول بازار له استعمال کم نه ځان به استعمال کې نشي راوستي اب صدقه کوي د قرباني سره صاحب نصاب دی خو هغه سره پیسې نشته ډیر مال دولت دی خو پیسې ټول ځای په ځای بندې را بندې دي یو سره ویړه ته قرضدار پیسې را سره نشته هغه به قرض باندې پیسې راړي د چانه او خپل قرباني به کوي ځکه صاحب نصاب ګرځیدل دی په قرباني په لازمه ده یا یو سړی دی په هغه قرباني نشته او هغه وی یره زه قرباني کوم امید مې دی ان شاء الله چې د قربان نه پس مې الله سره کارو چلی چا سمې خبرې اترې روانې دي او پای کې مال الله دې را فایده راکړي کاروبار چلو ما خو سنشتہ قرباني بالکل راغستې شي په قرض باندې قرباني دی وکي د قرباني په وجه کې دې ان شاء الله غته نور فایده ورکي د خیر الله ورکي قربانی به واپس نه غني قربانی یو بهترین عمل دی په اعمالو کې په دې رز قرباني کې خدو قرباني اختر ها قرباني د اختر د مانځ نه مخکې کې کورستو کې یو سړی وی یره مخکې به وکم بیا مانځ له لار شم د وخت به قرباني وکم نو دا قرباني نسی کیږي دا قرباني په بیا لازم اگر کله اختر رضا خو که د اختر د مانځ نه د مخکې قرباني وکړه دا قرباني نسيږي یو صحابي دی ابي برده بن نيار رضی الله تعالی عنہ مانځ نه مخکې قرباني کړي وا او راغی عیدګاه ته وی حضرت ما خو قرباني ځکه مخکې وکړه زما غونډیان وګیو مې ځکه اعظم دی بزان لا سو خوراک تیار کړي نبی عليه السلام صحابي ته شاتو کا شاتو لحمن دا هوتا بنداره کړی دا قرباني ونه دا قرباني و بیا کې مونږ چې وشو د عیدګاه نه پس بیا غبل قرباني کړی و هغه مخکې قرباني اگر چې هغه رز ده هغه رز د قرباني او اختر ده خو د مازه غوندې مخکې دی او ګنټه یا نیمه ګنټه مخکې مونږ نه مخکې دغه قرباني نشيږي هو هغه ځای چې باندې هغه ځای کې د مونږ قرب د اختر نه کیږي نو بیا باغه سکه لکه غرونو علاقې دي یو ها د غر سر کې کور دی بل کور دی دی په دی او مونږ لري لري خلک دي دوه غنټې مزل کوي ناغه به قرباني سره سره کوي بیا هغه به قربانن سبا خو حالات ډیر آسان دي سو کلی کړي هغه ته ټلیفون جوړه کړه زمانه نمبر دې چې کله تاسو قرباني کړه او کوي مونږ کوي د مون نه فارش نه مات مات رنګ راکې زو په قرباني وکم خبره ساده ان هو بیا یادوم نه معلومات چې اصل کا چې په دې ټیم باندې موږ کیږي نو ته دا غمون نه ګنټه یعنی به ګنټه ورسو بیا سوکا او قرباني وکا ها د اختر دا قرباني چې دا دا درځو پوری کیږي زمنګ د امام سیف په مذهب باندې یو د اختر رضا او دو اختر پسې نور رضی دي درځو پوری قرباني جایز ده دارنګه دا اختر د قرباني نفس د قرباني غوخه دا ځان نه کې خوده شي ټوله څنګه سره بسکه ځان نه کې خوده شي خو به تر نه ده دا بدري سي کې د قرباني غوخه سالم کاله راکاږي او خوري مالا او سو کوئی لکه وی زما او سو کوئی خپې وی زما او سو کوئی دماغ به زما دا ټول نه دي ټول کال په دې کلی کې علالي کې دماغ ته یاد کنه خپې ته یاد نه دې ته کوټه ما جګر به زما نه به زما دا دا چې نیتونه ګورې غلط یا ساده قرباني وسره نه کیږي ها وانه دا ار یو شی مون په خپل سی کو هو که په خپل سمې سو چاله ورکې چاله که د پلار کمزورې دی د وینې نه دي خو د پلار کمزورې دی یا تر دی یا رور دی بیمار دی او که ټوله بول ورکو ساسو خوښه دی ډېره ښه ده په خپل خو ته به نه کې د چا نه به دی کې تمه نه کې لید غلط غلطیږي نیت کې ډېر وی کار دی هدا قرباني هدا غوخه تقسیم کړه د تقسیم د غوخه نورستو هغه پیسې چې دي او چې سلمم دې خرڅ کړه نو بیا ته په خپل استعمال کې هغه پیسې نشي راوسته هغه په منځره دو زکات وګرځي دي څنګه چې زکات مستحق دی زکات پیسې پاغه چا کیږي چې هغه عجز وی غریب وی نو دا د قربانې پیسې بم بیا په هغه چا باندې کیږي چې کم عجز او غریب وي ان دا واجب دی پتا ور کول غریب تر سایه دی هو کته ټول ورکه یو کستا کلګي لګي ورکه هو یو قرضدار دی تا ته خپته چا غاجز دی بیمار دی او حاضر ټول هغه ورکم کې دي چې صحه د پورې پیداغه کارو شي خه خبره ده بهتر دی دا بیا عمل ته ته 50 یو لور کې سل بل لور کې اوس باندې باندې سباسي کیږي جنگیری پورې ځل اذان او سل روپے بدلېږي دي کم سے کم یو بیمار دی عجز دی کمزور دی قرضدار دی هغه نه د نورو لپاره مو چاله کفلانه کاکا یا فلانه قرضدار دی بیمار دی تم او زو فلانه فلانه اته الله سرمن به یوځې کو هغه له به ور بیا دای قیمت قرض په زیات دی بیمار دا نه په علاج کی قرض نه به خلاص شي وګوره یا ساتي د دې پیسې یا دا چمله په جمعات نه لګي نه په مدرسه په تعمیر لګي باز اخراجمه کی مالې والا خرڅ یې کی وی دا د جماعت په کار کې به استعمالو دا ناروا دي د دې دا خو بیا زکات هم دغه سره جمع کوه په جماعتونو یې لګوا بیا بیا خو راځه مکو په خپل کورم بیا لګوا نالې نالې په جوړوا خیر دې نه دا نه باندې بنو ګورو مونږ یو سیستا او یای را جمع کی او امام صاحب له په اجرت کې ور کوي وې زمال عاصم پیسې ورکو درې زره څلور زره پنځه زره امام ته ورکو نو دا پیسې په ټوله را جمع کو او کله دې نشپنګ میاشتې جوړیږي تنخواه او لګ لګي بس امام له ورکو سم کار دی خلکو دین آسان کړي دی سو پس رسایا امام ساتي سو کې په زکاتونو ساتي او سو کې سمونه په پیسو باندې ساتي امام هم دا نه وي چې دا شی ماده جایزو یا د ظالم هو بشکا که امام دې غریب دی عجز دی داغه د وینا نه بغیر چې دغه تاواله کا واځي اسم چا دور کوم نو ته خم مستحق دې دین کار کې په دین په کار کې لګیای نو اغله ورکه بیا خپل اول ورکا داغه د غختونو نه بغیر او جیوس انسان خو گزاره کیږي نن اکثر دا هغه خپل خپل پیشي دي سکولو کې نوکران دي باپاران دي استادان اکثر خکارو باندې چلے او دې دغه سلامونه پیسې د لاس نیولې زکات د خلکو ته لاس نیولې سسایې د لا دانه راوالي چې پاغه سره دوره پیسې وی چې خپل پاغه باندې هغه قرباني کیږي نو هغه ته پیسې ورکول حداسري ناروا دي اباجد چې دا ټول ته امام ته ورکه دا غربا بس کوي په دې مالا او چم کړي کی خپاخسا خپلوان بس کوي بس ار مالی امام شته ټول راوړا وغه جمع کوا غریبانان دې بیا خپل کار کوي متاثرین کومري کیو کوي حکومت مو سره ها امداد نه کوي او عوام هم دغه شی به دغه سلته بټکې بیانو نا دا غربا مساکین فقرا علما څخه نه ذکر کوي قران للفقراء الذين ها فقراء ته ورکا مساکینو ته ورکا کوملا عجز دے ولا ورکا بشکا خو په تنخوا کې به وتا دا پیسې نه حسابې که په تنخوا کې دي حساب کړی نه دي پیسې لاړې ها او نو هغه پیسې پتا باندې پاتې دي ګوره وروړه اسول ورکا عجز دے هو یو طالب العلم دی د مدرسې پتا په متامین نه لګي یو کس ته ورکا او هغه چې د طلباو په خوراک کې یا د طلباو په دوايي کې یا د یا د غریبانو په بستر او په بال دیک بال باندې لګي بشکا هغه ورکا هغه باندې کیږي هغه ځکه هغه صحیح مستحقین او تسیز رسي نو بیا ټیک دی بیا ذمہ وار غلې بیا نو په دې طریقه خو دی وجنه علما لیکلي دینی مدارس طلبا هغه ډیر فیدمندي په نسبت نور ځکه چې هغه د الله په لار کې بندي امام مراغي تفسیر مراغي کې لیکلي دي چې په خلکو لازم دي چې سو پوری هغه خپل علم نه فارغ شوی نه نو هغه سبا خلک تعاون کوي هغه سبا خلک مرسته کوي زکات مولور کوا دا طلبه دي چې تاسو سره مرسته نه کوي زه نه کوم دا خو اته نه حالت کړه دی علم پسې لګیایي دا فسر دی اوس خو بیمار دی تکلیف دی ورته تو سره داون نه کې زو سره کوم په خپل یو ځای کې پریوزي هغه علم به پاتې شي بیا نه هغه دومره وخت چې هغه قرباني کړي اته نه لس کال هغه د الله د رضا لپاره لګي چې علم حاصل کوم نور خلکو ته ورسوم نو ته صدا قرباني وکړه اسیم چاله ور کې دا غریب هم دی او ته دین پلار کې لګیا هم دی دا طلبه د دین دا خم مستحقین دي هله ورکا اکثر علما دا ذکر کوي او قران هم د دې ته اشاره کوي ومن سبیل مسافر دی ورکا چاغه ها مونږ په خپل نوم کو ها او د خلکو ځان لا کړه گاډي یا دغه کتري پارز باندې ټاله بچ په کوم کول ورګیا لکه مال را کا سرمن نه کم سے کم لوګون دې احتیاط پکار دې چې د سي خلکو ته ورسي انډر پولی باندې پویګم چې دا څه شی دی خو چې کم یو د سود زیات ساتي کافر په مذهب کې نشته زه نه پویګم نو کوم کاندر پولی دا چې کم ملازمت دی غلط کمیشن دی غلط اغستل دی غلط سوداګر دی ستانه سیزوالي په پچاس کلو باندې من او بل دا غور کوي په یو کم پچاس دیم پکې ګیر دی دا د سوګنوي زبر کې بچیم که تاجر دی که دکاندار دی که ذمہدار دی که نوکر پیشه دی که انډر پولی دی ار یو چې دی خو چې غلط کمایي دا غي غلط کمیشن اخلي دا رنګي سود کاروبار کوي دا رنګي دا د بیمه کاروبار کې د ټولو سره قرباني ګولې نه کیږي داغه نه کیږي او داغه د وجه نه چې سوره شرکا داغه سره شریک شو د یو قرباني اوسه نه کیږي اوس خرخه واوري زدانو کوم زه په دې چاله اجازه کنه زه ته تم نه درم نه د چا د قرباني د پیسو ته ملرم نه چارا کړی الحمدلله نه یادم هو کوم ام دي غرباو تور کوم زوی مو ته چې ما او زما دي غرباولې ورکې نه دی له ورکې نه مال راکنه څه پروا ساتم پروا زما نشته صفا مسله کوم زکه چې سبا د الله دربار کې پیش کیږم نه زما ته په قبر کې سمې نه مې بل سمې زمانه سبا ته پوس قیامت کې کیږي کته زستاده سلمونه پیسې زو په وار نو ته پیسې وکم زما ته بیګارې ودرېږي نازه د زلو په وجه نه خپل دین نه خرابو الحمدلله ما اره مسله چې زه پویم په کومه مسله هغه ما کړی دا او بیا هم کوم کې خیر ان شاء الله د سود د مسائل د اختر نه فزا به تفصیل سره بیانوم ان شاء الله چا غلط سيزونه غستل لی او ورکول لی پار پیمانه په هر یو طریقه غلط کمیشن غستل لی د دوارو سيزونه یو سیس کې دوه فائدې حاصلې دام ناروا دي یو تعالی یو سړی کار کوي نو مزدوریم دنه والی او هغه شه د باندې پردان خرڅون کی بل شي هم باندې خرج کی دا ټول ناروا یو سیز نه د فیدې اغستل دا ناروا دي نو د داسې کسر کده چا قرباني شو داغه قرباني وسره نه کیږي غلط داغه حق نه کیږي ویل کما د پک خپل کمیشن نه کستا د سږي کمیشن لري تنها دا تنخوا یا کمیشن به کې د ساده وي تعالی حکومت باغې تنخوا مقرر کړی دا دا ټول سيزونه دي الله زم زمنګا معافيو کې خو ار یو شی زمونږ دی معاشره کې نن داسې هغه غلې شوی دی ار یو شی غلط کار کوي او غلط تصحیح بیا وي وې ما د پیسې راوالي دفتر کې ناس وي که زه پیسې نه لرم زه به سخرم ما په تنخوا کار کیږي چې نه کیږي نو استعفا ورکړه کنه دا له ذمہ داری کوا دا له باپاری روانه کا سی لین چلول یو روپۍ فتاوی رشید یو حدودی لیکلی رشید احمد گنجوی رحم الله یو روپۍ په غلطه طریقه چا د چانه حاصل کړو هغه حق نه جوړې ده قسم طلاقونه په سودا یره په دې مې راولې قسم دې مړه خزه په طلاق ساتم په طالب په سر در کوم او هغه په خپل سره یو لول نه که خزه طلاق ده سودا حرام ده پیسې حرامي ده پوسو کدي زونه ډیر ما ته معلوم دی په دې اړه کې غلط کاروبار نه چلے قسمونه کوي طلاقونه کوي او بیا هغه هغه نکاح تازه کړي ختم بیا نه ده طلاق باین خو واقع شوی کړه جینی ها حرام کاروبارونه کوي ها په سودونو باندې لین چلے کم یو انسان د سود په کار کې ملوث ته پاره طریقه یا ساده دا غل لین دین حرام دی پیسې حرامي دي قرباني نه کیږي چا اوس راوکړه هغه قرباني نه کیږي ها دا یو سره نو هم هر انسان شر ظاهر ګوري یو سره خپل کاروبار کوي په سي طریقه هغه خیر دی په سي طریقه او حلال کمایي ده یو سره شی وروړي په 10 روپۍ او په دکان کې خرڅي لس یو لس باندې دو لس باندې یو لس نیم باندې او دروغ مو آیا صحیح ده خاص کې ټیک ده بای زیرا علم دغه شی ده کاله والے کې نیماله خو دا ته د طلاقونو او قسمونو کې پاکستان یو روپۍ ګټه نه کو ما ته یو کزو سره یو روپۍ ګټه اچ ما ته پوزو کا غلمان شل روپۍ په اساس کې کیلو کې ګټه دی آرام نه شوي ما دې دوکړه یو ځکه چې د خیانت کوي او د قسم کوي بی ځای نو دی وجه نه دا کاروبار غلط دی پیسې غلطه کمایي ده بل دا چې دا تکبیرونه دي دا مسائل خو مخکې بیان شوي بیا بیا بیانېږي خو تکبیرات ډیر لحاظ پکاري زمنګ تکبیرات به شروع کیږي ان شاء الله د شروع پر ورځ باندې ځکه زمنګ او د عربو سکه د عرفه دا یو ده الحمدلله د حضرت کې پی کې چې کوم کسانی اکثر کنه ځکه زمنګ علماو د 24 تاریخ اعلان کړي ها نو د شروع پر ورځ به زمنګا د سار مانزه پسې سار مانځ پسې د شروع د رزنا سار مانځ پسې شروع کیږي او دا به تر درویشتو منځونو پورې جاری وي سلور رزي شروع زیارت جمعه خالی او د شو او د اتوار په ماجیګر به ختميږي لاندا دا د شورو پسار شورو مونځ پسې تکبیرات او د اتوار په مازیګر به ختميږي درویش منځونو کې صاحبین قول له دا لازم دي خزا سړی مسافر مقیم ها ها ارسوک چوي کزان نموز کوي کاو که په جماعت سره مونږ کوي او چې فرض مونږ وکړو فرض مونږ ویلو نه کولو نه رسو یو ځل دا لازم دي الله اکبر فرض مانځه نه سا تکبیرات تیر شو کچرته دا سه یو کار دې نه کړي چا سره خبرې نه دي کړي ډیر کان پینه خوراک دې نه کړي په مسله په ځای ناس و ناس شو تقریبا د شل منټه تیر شو دا سه کار نو فورا چې در پیاس نو بیا وای الله اکبر الله کچرته ډیر کار تاسو وشو سفر دی وکم چا سره خبرې اترې ډالې خراس کار دی شو او بیا در پیادم شو نو بیا ویل نشتا هم بیا به داغي استغفار او توبه وباسي چې الله زمانه کو واجب پاتې شو او ما په دې منی سا الله ماته دې بخنه وکا دا دا ګوره واجب دي او دا خلکو ډېر سپکړي خلک وې زماره په خلکو دې چې طالب او مولا دي نه په هر لازم دي په مسلمان عاقل بالغ نارینه زنانه مسافر که مقیم وي که ځان نه مسکی او که په جماعت سره مسکی دا یو ځل ویل فرض مانځه پسې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو دی د مشته منځونو کې دا ویل پکار دي په دې موږ لا د عمل کولو الله توفیق نصیب کړي او بل لا چې د اختر په ورځ باندې حمامه کې ویلو د قبرونو ته د زنانو تل اسم ناروا دي خو د قبرونو په اختر کې بیا بالکل ناروا دي د اختر کې غم تازه کول چې خلک راځي لکه دای لومبه غم دی دای دویم غم دویم اختر دی دای دریم اختر دی دا ناروا دي دا په مسلمانانو خوشحالي دی ولې په غم جوړي نو دا زونه چې خلک زی او یې مال پلانې راغله او لومبي اختر کې پلان نو راغله دا ناروا دی دا موږ پریدو حالت شیګانو رسومات دی هغه تازه کې هر کال د حسن حسین په غمونو باندې موږ له خوشحالي رضا له خوشحالي غم باندې موږ هغه نه بدلو نو دې زونه کې ډېر احتیاط پکار دی او نور سره هر وخت لې شي قبرستان ته خدانه چې کال کې یو ځل نزي او چې د اختر رسې نو دی بیا رواني لانی قبل نه اور وخزا اختر کې امزا بغیر اختر امزا او چې ته سالم کال کې یو ورځ نه دی او د اختر په ورځ بیا روانه دا تا رسم جوړ کړی دی دا خنه ده بیا یاد قبرونو د زنانه خصوصا چې موږ منی کو قبرونو ته رواني دي او هغه د قبر نه واخو باسي خاور په د پاسه نور اچي قبرستان ټول کوندل کوندل کړي ګډ ور کړي دا خنه ده د قبر د پاسه خاور اچول او د قبرستان د زید بزن راغستل دا ناروا دي هم هغه قبر د پاسه به خاور اچي چې هغه قبر کې غار شوی سول شوی هغه ته وبو ورزي نقصان کی نو د قبرستان د یو طرف نه چې قبرستان ته په نقصان نه رسیږي مقبره ته یو طرف نه خاور رواله قبر په برابر کا او ډېرې په مو جوړه واچې بیا بیا ډېرې جوړې هر کال دا ناروا دي شرع کې موږ باغ خبرې کوو کم چې د شرع سره برابرۍ او تاسو هم هغه کار کوو چې د کم شرع سره برابرۍ زمنګ بیان دی او پتا سو منل دی عمل له ان شاء الله الله زمنګ نو په دې رضا کیږي او الله موږ له توفیق د نیکو کارونو د اعمالو راکړي پکار شرکا سي وګورو په وخت قرباني کې ټول شرکا حاضر وي خدا لازم نه چې خلکو یې لکه د قرباني په وخت کې ار یو برازي په ساروي د پاسه بلا سګدي دا نشتا دا لازم نه دي په خپل سره قرباني چې د چا خپلو کې ښه خبره ده په شرکاو کې کم دیندار کس وي هغه له چاله ورکوا ته صرف شروع وکا نور بیا ماته پرې ها خو به تر دا دا چې ټول شرکا حاضر وي په وخت د قرباني کې نوخه خبره ده او جنگ باندې کوي پاره جګړه باندې کوي په سي طریقه باندې قرباني وشي خو یو بل سره میل جوړ ساتي بل د اختر پورز باندې عیدګاه کې حیا جمعهونو کې بعد خلک منځونه کوي دا مصافحه او معانقه کول دا من دی ګوره نبی علیہ السلام دا من کړی هو یو بل ځای نه ملمر راغی هغه څه کسر لاس ملاوي دا کوروري کې گاونډي مخې به ملاو شوی چې د اختر منځو شنو بیا یو بل لکه اختر بارشاله دا دا د جمعات او د عیدګاه بیزتی ده نبی علیہ السلام منع کړی دا بل لا چې د اختر د مانځنه وروسته او د خطبه نه وروسته دعا پیغمبر منه ویلې موږ ما کاهو بیان شو بیان پس دعا وکا او کا او کا داغه نه پس ها بیا مونږ او د مونږ نه پس بیا خطبه ده نو د خطبه نه ورسم دعا نشدا او د مانځ نه پسم صاحب شاه انور شاه کشمیر رحم الله د دیوبندیانو مشر ها فیض الباری کې لیکلي دي لا دعا بعد صلات الیدین درې ځلې لیکلي دي کا تاسو ما کتاب خو درې خو یې شدانه لا دعا بعد صلات الیدین دا اختر د مانځه نورس بیا دعا نشتا ځکه چې د خطبه او د بمنس کې فصل بنرا والے ځکه ته دعا کې تفصل لاول جداواله او د مانځه او د خطبه منس کې به یو ځایواله راولې بعض خلکو په پلاني ځای کې کړي او موږ په پلانې دلیل نه لري اخبار کې خلکو دوا کړي اخبار کې ګوري او اخبار موږ لپاره اخبار دلیل نه دی نه پلانې مولا دلیل دی که یو مجبور ای نو په کار دادی چې موږ دین د مجبوروالی نه ګڼو موږ به دین د خپل ځان تابع نه جوړو ها هم موږ به خپل ځان د خپل دین تابعدار ګرځو موږ ته دین محتاج دی موږ هادانه هم موږ دین ته محتاج یو هغه کار وکړو کوم کار چې پیغمبر موږ ته پرې خوده او صحابه موږ ته پرې خوده په سي طریقه قرباني او د شرکاو څخه په خطر طریقه مې ده صاف سنت کوي